دیو جنا په خلکو خبرت راغله چې دا کم زل قرنین قرآنی دی یو زل قرنین چې په ټوله دنیا کې ډیر مشهور دی عیسی علیہ السلام نه درې سو کال د مخ کې تیر شوی دی دیتا فارسی هم ویل شي مقدونی هم ویل شي د د وزیر د ارستو دا هغه خبرې ډېرې مشهورې دي نو خلکو راواغست هغه ځل قرنین قرآنی ځل قرنین کا حال دا چې دا غو د په میانس کې ډېر فرق دی هم مشرکو او د خو په نبوت او غیر نبوت کې شک دی نو معلومه کې دا چې دا د هغه ځل قرنین نمخ کې تیر شوی دی تقریبا 2000 کال مخکې دا تیر شوی دی البدایه او النهایه کې دی او د وزیر خضر علیه السلام دی خضر هم د په وزیرانو کې وای راغلی و دته ذل قرنین ولې وای یو جدا چې د په فارس او په یورپ باندې قبضه کړې و یا په مشرقي طرف او په مغربي طرف باندې د قبضه و یا ذل قرن زکوای خکرور چې څوک دغه سره مقابله نشي کولای دا خکرور انسانو په ټوله دنیا حکومتو نبی اموندو دلاره په خپل ګمان چې دا پریوته فی عین الحمیاتن په یو چینا حمیاتن خړه کې په یو تور دریاب کې خړه چینا کې خړه چینا کې خړه چینا کې دا پریوتو خړه چینا کې دا پریوتو نمر خو د دنیا نه ډیر غټ دی تاسو خیال دی هغه ته نګولیا وای ما ملکی لیډیا هغه ته لیډیا وای نګولیا مرته ویلې شي هغه زیبانه غلبه وکړه اوس مغرب ته لاړو مشرق ته لاړو ثم اتبع سببا بیا ور پسې شه پلارو پسې پکم لارو پسې وایا ها مشرقي لارو پسې سبب دلته په معنا د لار حتا اذا بلغ مطلع الشمس تر دې چې ورسېدا زای زای د خطو د مرتا د د په ګمان کې دا چې نمر په دې ځای راخیږي وجدها تطلع على قوم بیا مندو نمر لرا چې خطو په یو قوم چې نو ګرځولې مونږه د دې د پاره من دونه ها سترا د خو د نمر نه سپردا